اطاق مرتان الف لام عهد ذهنی دی هغه طلاق چې وجوب اوصاكم بمعروف فالواجب عليكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن في وقت من الأوقات وللرجال علیهن درجه ماشاءالله ستاسو کتاب نه په یو جمله کې ټول حقوق راغله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلاف قرآنی کی ذکر رازی چې د یو بل حقوق نه پیژني د زنانو ټول حقوق باری تعالی په دی یو جمله کې راجم کړ ولهن مثل الذي مساوات نه دی مراد مثلیت او مشابهت په وجوب کې دی وللرجال عليهن درجه منیټرینګ چې کوي حاکمان نو دا به نارینه بما فضل الله بعضهم على بعض اول دلیل چې ورکړه دې الله پاک زین زدوی لره په زین نورو د حفاظت کون کی د ځان او د مال پیششه موافق د حفاظت د الله حدیث کې هم دارازي چې غوره زنانه خو بی بی چې تو ورته وګوري تا خوشاله کی حکم کوي منی نه د خپل ځان ستاسو مال حفاظت کوي د دې آیاتنا او د سورې نساء نه دا معلومه شو چې زنانه بچه کې دي نشي بخاری دا حدیث ذکر کړی دی دو دریزه چې لا یفلح قوم ولو امرهم امرأتن نو کله وی چې نفي د فلاح د جواز نه ده وی پدې کې عوف ابن جمیله دی او ضعیف دی دا روایت مسند احمد کې شتا نسائی کې شتا دا راوی پکې تنشتا دا خبره غوندات کوي هغه صوفي دی داغه قول حدیث سند کې نه دی معتبر د بخاری نه اوچت نه دی او بخاری دا حدیث نقل کړی دی کتوای میزان کې دي نو هغه فقط نقل کوي الطلاق مرتان مرتان نوی قرآن احسن طریقه خی چې یو طهر کې به یو طلاق ورکی په بل طهر کې به بل ورکی دانا چې دوړه یو ځای ورکی رد خواندان ووري یو ځل ددا لفظوی یو مرزکه لاړ بل وخت بلوی بل لړ بل وخت بلوي نو بل لړ حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دیت ابغض المباحات ویلی دی مباح دی خو په وخت د ضرورت کې مبغوز دی ضرورت نه او ته اوچ پوچ دا لفظ وای حیز کې طلاق ورکول دي ته طلاق بدعي ویل کیږي نانا ماهواری دا پاک شو د خاون ورته ضرورت ته طلاق ورکو دې مجبور دي یو کې دې شي دا خشي دویم کې دې شي دې سره خشي دریم کې ورکړو نو بیا رجوع نشی کېدی ها تحلیل راغی غبه طلاق کړه ټیک ده الطلاق کی الف لام عهدی ذهنی شو فامساکم بمعروف فالواجب علیکم ابن عباس رضی الله عنهما ثابت ابن قیس خطیب الانصار بی بی راغلا یا رسول الله زما د خاون په اسلام کې هیڅ تک نشته ولكني اكره الكفر في الاسلام بیت می ور سره نه لګي مقصد دا چې قدر نشم کولې په زړه کې داغه قدر زمانشتہ کومه زنانه چې د خپل خاون ورته درون نخکاری نو دا کافر زنانه ده ویتاله چې حدیقه را کړی دا وی زیادت عمر کوم نبی علیہ السلام وی زیادت نشته الا ان يخاف ما حدود الله تو تدا پته لګی دا چې زمنګ د کورنۍ جوړ ناراضي نو خپل عجایز ده الفاظ صریحی سره طلاق رجعی هلته نواهیو منهیات خواله بنزی دلته اوامر ذکر دی نزدې ورشه خو اوړي بتنه او د خلع نرستو طلاق سرین کور کوي فا د پار د تعقیب مع الوصل فإن طلقها که خلع فسخ شي نکاح مات کړي دي نو طلاق د څه شي ور کوي طلاق رفع د قید زنجیر شلول عدت کې دا طلاق ورکی ټیک ده امام شافعی رحمه الله خلع تفسخ وی نکاح بالکل ختمی وی که خلع طلاق شي نو طلاق بطلور شي لكن التالي باطل امام ابو حنیفه رحمه الله وی دا انا چې طلاق خلع مستقل طلاق وی خلع طلاق دی په زمن د دغه دوو کې حينئذ يجب امساك بمعروف او تصريح باحسان او كانتا في ضمن الخلع ان تكون بائنه نو سلور بالوي چې فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره دا حدیث نه دا معلومه شوه چې یو زنانا یو زیکی نکاو کو زانی په نکا ورک نو په الفاظو د زنانه سره نکاح صحیح کیږي البته کوف نه دی ولی پلار اعتراض کولی شي ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل او د امام شافعی رحمه الله دا مسلک دی غیر د اذن د وجود دا وشو باطل دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې د باطلون دا معنا خیر پکې ته نشتا زنانه دا د انګن په سر ولاړه ده چرسی بنګي ولیدو تیری د چانه غوختی دی په سری اچولی دی پرتیگی دیوی که خود دیو خوزان دی ام دغه دی په جنجال واوخته د عمر سودا ده د خپل مشر سره پکې جرګاو کا اصول او فقه کې دا مسله شته تنکه چې خزا او خاوند د یو بل سره زوفاف کوروالی او کې خاصې خبرې اترې توتیه جمع شرطه رفاعی ابن سموال خزا خپل په دریو طلاق او طلاق کړه تمیمه بنت وهب اغي نکاو کو د عبدالرحمن ابن زبیر سره زبیر نه دی دین د صحابو په ذریعه را رسیدلې دي ناری نوی که زنانه سر راغلا دربار عالیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او خپل دا پیس کې اونیو چې ما وجدت معه الا كهدبت صوبي هذا مقصد دا چې په تعلقاتو کې کمزورې دي وی رفاعت واپس کیږي وی او وینشی واپس کیدی تر څو چی تاسو د یو بل ګبین نه یی څکلی حدیث د عسیلی. تیس بدو ساتو په زمانه د جاهلیت کی تحلیل به پی کو. یو عالم پسې لاړ وی په نکاح به وان اخلي درې طلاق ورکړي وی ولې نه سو دو درې ورځې صبر یو کو نو به سپوزیشن دی وی ته طلاقی وی زه خو طلاقی نه يم تپوس تیو که که خوخ نه هغه ځان له خبره ده که خوشاله نو زه طلاق نشم ورکولی اهل بدع بدا حیل کول زمنګا یو استادون المکرم هغه وی چې یو خان نواب خزه طلاق کړی و ګرځیدو چاوی دا پکې شرط دی یا خو ډیره ګرانه ده یو مولا په سراغلو وی آسان خبره ده ته زما کور تراواله مغفل چاپ کو ته چاري نو هغه مخ کې په حقت نکاح ور سره کو جوارو ټولو ته ور افا کړو نو خزی تیمی چې تبا نواب تدا داستان نه ذکر کوي چې داسې معاملات پکې تراغلي دي ګومبړ مومبړ پکې شوی دی پیغمبر علی السلام نکاح به شرط تحلیل پاغي لعنت ویلې دی ښا کله چې طلاق کوي تاسو زنانه ولاره فبلغنا دو معنی دی نزدې کېدل عیدت ختمېدو ته نږدې شي ختمېدل فاعل د فعل معللا او د مفعول له یوی نو لام حذف کول او ذکر کول دوړ جایز زرارن کې حذف لتعتدو کې ذکر زنانه لا ټاپ ورکای تاکید او فوائد الله پاک ذکر کوي خزی تا د نکاح کولونه ازواجهن د زوړ خاون سره یو بل سره سمیرا غیرو غیراغلا ورسوی زکا مخ کې د مون شرمولي او زمون خزلې طلاق ورکړي دي لور خور لا دیمه فلا تعذلوهن خطاب دے دی مخینی خاونتا تا طلاق کړه مخ کې دلته ریاستو حدود به مقرر کړ چې په دې درمیان کې بدا نکاح نه کوي او که بهر چرته ځان له نکاح کوي نو ډیره خره زوړ قانون ته باری تعالی وی تیممن کوا د نکان ازواجهن نوې خاون بار د ما یکون سره اذا ترازو کله چې جوړ جاړې راغې پمنس بلکې پني کا طریقه ته طلاقي وی که په دغه کلی کې د چا سره نکاح کوي بالکل ټیکتا ذالکم اسکارکم ډیر د پردی بدنامی بدر پنیران شي چې ستا لور خور د فلانی سری سره میلاو شوی ده و اطهر او د صفای قران معاشره پاکي تدبیر المنزل کې ماته ستویلیو زیات د زنانو د اولاد د دې مداخلت ته نو قران اتلس احکام دلته ذکر کړي ماشاءالله ستا دی کتاب یو آیات کی د فقه یو باب ختم کی کتاب الرضا شروع شو والوالدات دولسم حکم دی د رضا بدازه حلقو دیزه کی مدد رضا راغلا دو کالا او صاحبینم پدی قائل دی چه مدد رضا دو کالا دا نور ایموم په دې قائل دي امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې دونیم کالا او د دې بنا په تو قیدو دا یو تنسیس بشه نفی دا معدانه کوي بقا دو کالا پرووی تمیشت پلپا سشتا او کنا دویم یوزه کی کلام محتمل د تاکید او د تأسیس دی نو د اصول مسله ده چې تاسیس اولاد تاکید نه تاکید کې نوې فیدنې او په تاسیس مریم کې په خه خبره کړی د من انسان ته په حق د مور او پلار کې جګړې کولو حملته امه کرها په ګډه ګرځول وزعته کرها زیګولی د تکلیف وحمله وفصاله 30 شهرا تدی حمل نه مراد حمل فی البطن نه دی تأسیس اولاد تاکید نه پغې کې ګرځول او د تینه پرې کول دیرش میاشتې شیخ په فرمان چې کلام الله للامتنان چلولې دي کدا حمل نه مراد په ګډه شي وحمده وفصاله ثلاثون شهرا نو تاکید براشی کتو دو کالا دری ناشو وفصاله دیرش میاشتی دا شپږ د حمل فی البطن شو نو د شپږو میاشتو بچي اکثر ژوندې نه پاتې کیږي وحمله وفصاله غی کی ګرځول د تینا پرې کول ډیر شمیشتي ا مدد حمل حدیث مشهوره ام المؤمنین وی کپ ګیډه کی د څرخي د دوک مقدار سوري خو دو کاله به خامخا پس هغه به راوځي نو حملته امه کرهن ګیړه ګرځول حمله په غیږي ګرځول او په دې باندې سورته بقره دلالت پدې کوي چې دلته وی حولین کاملین وکال پورا خودی او سمیاشتی لپاسه پشته نو احقاف او شپږ میاشتې کتاب مفتابه مسلک د صاحبین او د نور ائمه او دی لیکن استحسان داري چې په دې شپږو میاشتو کې به ته بچي عادت کی کله پي کله نور څو په غي کې ګرځوي چرته راغلي دي او سوره مریم دویشتم باویسه مسله د رضاعت ذکر کوي بچو له به پي ور کول تر دریو څلورو کالو پوري خزه به طلاق کړه داغي سره به ظلم کو چې په زور به دی بچیلا کمرې او کچوي والوالدات هغه مين دي چې کومي طلاق کړې شوې دي عیدت تیر شوی دی تو زواری روشی ضرر دی نرسی مور په سبب د بچی طاقت لري پین ور کوي مطلقه دا نو مرضعو ریټ یو شان غواړي نه پلار د دې بچي په سبب د بچي د مورې طاقت نشتی دیوی کمرې او کوچوي پای باور کوي اپا خپل اوس دی لیدې پلار ته ضرر نشي رسولې چې مرضعه اجرت تیر غواړي لمن اراد ان یتم الرضاعه دا حکم د هغه چا د پاره دی چې پوره کوي موده د رضا ماشاءالله استاد کتاب معاشره سمي کورنی سمي میا بیوی ته وی چې په نرو نرو خبرو کې د یو بل سره جرګه کوي خزا خاون ته وی چیر دا بچه اوس پرې کول غواړي د تینا غوڅول غواړي نو د ورځې نه به د ذهن جوړي ځکه ماشوم د تینه پرې کول دا ګران کار دی عادتي نو د شپې به بچي غواړي مور به لبي غولي به خاون به ورته وي اودای کا دو درې پیری به وي جدائی د بچی د تینه پرې کول د دوو کالو نه مخکې کوله نو وتشاورین مشوره د پاره وین رتم او کچره غواړی تاسو دینیول لپاره دا اولاد پلنو نشته ګنا پتاسو اذا سلمتم کله چې حواله کوي تاسو ما اتیتم هغه چې مقرر کړی دی تاسو په نیکه طریقه اتیتم تقرر مقرر کول تکرار نشتا ما اتیتم چې اذا سلمتم کله چې پوره ورکړئ تاسو هغه چې مقرر کړی دی تاسو کمای بنه فإن ارادا فی سوالن د دې دوو کالو نه مخکي امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک او فقه ځکه دوه کاله په یو خواړه نو په دې شپږو میاشتو کې کله پي کله نور خوراک نو خاون مړ شو خزه پاتې ده عیدت په ست طریقې سره دی والذین ها کسان یتوفون منکم عدت سلور میاشتی او لس روزی دی د متوفا عنها زوجها دو پرد دی غیر حامله او حامله بقری وی متوفا عنها زوجها دا حامله ده که غیر حامله ده ددی عدت څلور میاشتی او لس روزی سورت طلاق سورت بقره چې څلور میاشتې او لس ورځې طلاق وی حامله زنانه ده نو د حاملی دو فرد دي مطلقه او متوفى عنها زوجها زمون شیخ رحمه الله بخپلی نازکی خیسته گوتی دا سکری دا پار دا فهم دا طلباو اوی ماتون بابا جی خیسته نرائی نرائی گوتی تلوی کیوی دا زیمن تخلقو ولات الرحمن دو فرد شو حامله دا مطلب داغي عدت وزد حمل دی سورت طلاق ورپسې ورسید چې داغي عدت دا سورت بقر ورپسې ورسید چې داغي عدت څلور میاشتې او لس ورځې نو طلاق ورپسې ورسید چې نه عدت د دې وزد حمل ده د منځني شق کې پرځول راغله امیدوار بقری اربعت اشهر و عشرا دو فرد شو غیر حامله او حامله نو په غیر حامله کې خود جنجال نشته خو په حامله کې جنجال راغی طلاق وی د دې عدت وزد حمل ده د دې عدت څلور میاشتې او لس ورځې دي علی کرم الله وجهه ابعد الاجلین من عمل کوي استحسان څلور میاشتې لس ورځې پوره شوې وزه د حمل نظر اغلې غیت دي صبر کی بچه پیدا شوه دی څلور میاشتې ورځې نه دي پورا هغه ته دي صبر وکړي ابن مسعود رضی الله عنه من شاء بهلته که یو سړی غواړي نو زور سره اعلان مباهله کوم طلاق ناسخ د پاره د سورته بقره دی متوفى عنها زوجها دا خاوند یې په تخته لا پروت دی، کټ کې مړ، بچی پیدا شو، ازاده شوه. سورت طلاق یو کم سلم سورت ته په نزول کې بقره 87 دی. سنابل ابن برکت داغه خیال چې زبدا د لاسکم په نکاح به واخلم وی ما خام دربار عالیه د نبی علی السلام تلانم زکه دی لیور ورته وی چې ناس تا عیدت لانه دې پوره څلور میاشتې او لس ورځې به تیرای چې په خېټه کې بچی نه رد پرسن د جاهلیت که حمل بو کنه بو خو یو کال به عدت تیری په خزو به نور ظلمونه کول همیشه بویدا به په عیدت کې اوسیږي چاله به ورکول نه کورنۍ سمي فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء صار لسم حكم دي وجدن الخطبه حکم د خطبت النساء جهاد کی کندی رازی معاشره کی کندی قرآن پیش کړي دو جایز او دو ناجایز تعریض عرضتم جائز او اکننتم اکنان جائز دو خبری ناجائز ولكن لا تواعدوهن وعدد نکاح دویم ولا تعظم عقدت النکاح داغی عدت تیو پا عدت کی تا نکاح اتڑو رد پر رسم د جاهلیت تعریض تعریض نو فيما عرضتم به فقها ذکر کوي چې انك عليك فما ډیر ګرانه دا غیبا تم پیدا شي چې د ما ته وګوري عدت می ختم شي د سره باندې کاو کوم زما داسې ډک کور دی او ستا په شانتي یو امانتدار زنانه ځان لګورم لکه دا اختر پر ورځ روزه نسی ذات ټیک دی روز ده لاجل الوصف روز د مل مستوب د باری تعالی دا احکام حسیو کی منع و حرمت لاجل ذاتی زنا مشروع لذاته ندی اشکال چې دا نکاح دی جایز شي نو دا حکم ته مستثنا دی ولا تعظم عقدة النکاح فنصره امام مالک رحمه الله په حرمت تابعیدی قائل دی چې په عدت کې د یوې زنانه سره نکاح وشو نو دا همیشه حرامه ده فيما عرضتم تفهيم المقصود له حقيقة إلا أن تقولوا قولا معروفا تعريز ده لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرزوا لهن فريزا کور ته نه دراغلی غیر مدخول به هذا نیم مسمى بواخلی نور څکی متعه نشتا مدخول به هذا مہر مسمى کل مسمى د دې حق دی ځکه خاون ته فایده اغستې ده مستحب او مدخول بها دا متعا ورکای ستا خوخه دا کنه ورکای مهر مقرر دی کنه قرآن غیر مدخول بها ذکر کئی زمون شیخ صاحب وی چې یو سړی راغی امتحانن کده سوال د سایل نه پته لګي یو رز په دین کویګم مې قران کې غیر مقبول به ذکر دي کتاب الطلاق ختم شو لا جناح علیکم بیان د اقسام مد متلقی دو مذکور او دو زمنن طلاق د غیر مقبول بها نشته ګنا پتا سو کچری طلاق کی تاسو زنانه ولرا معلم تمسوهن چنیوزی شید دوی سره وعلى المقتر او په غریب عاجز باندې قدره انداز داري د هر چا خپل جوړه جامې متاعا بالمعروف خرچ ورکول دی پنیکه طریقه موافق د قانون شرعی دا حکم لازم دی پنیکانو باندې اتمام د منافعو د نکاح په دریو خبرو راځي یو زوفا د میا بیوی خصوصي تعلقات دویم مرګ چې یا خزمړ شي یا خاون دریم یو د زوجینو نه مرتد شي وین طلقتموهن دیم قسم کچه طلاق کی تاسو دوی لره په خاده یو ځکه دو نه د دوی سره محذب الفاظ به مستعملی حال دا چې مقرر کړی تاسو دوی د پاره مہر د دې مالک خاوند دی وان تا تاسو ډیر نږدې د تقوا ته ولا تنسوا الفضل بینکم مې راوي کلی غیلره په مې سپل کې مخکي دا ستا په نکاح کې وا خزه دی وا ستا د نکاح نه وتا چم گاون کې د بلچا سره نکاح وکړو اسلامی بایبندی رورولی دا باندې چې ته به ور سره پتنه ساتي مې راوي ورور ورای لره په من خپل کې اسلامی خور دي شو ځوانه جانا وا د بوډا سره نکاح کړو په هر څو ور کړیو کور جوړ نو هغه ول طلاق ورکړو یو ځوان سره نکاو کو د پویو ضرورت شو بوډا سره راغله وستا خو پوی خوخ نو هغه خو تا په اوړي کې پوی کړی قران وی ولا تنسوا الفضل بینکم معاشره جوړی حافظوا علی شپاړسم حکم دی او امر مصلح دی په دې مذکورو حکمونو باندې عمل ګران دی د زنانو د بچو په احکامون خطی جمعت بدن پاتی شي منز بدن پاتی شي الله وی دا سمکوا که کور دی جوړای نو دا په منز سره جوړیږي پابندی کوي په درمیان هم کوا منز قزان کی منز حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى پښتنو روجه د بیمازی نوم ټول ورځ یو دو څوک ګولې خوري د دې لپاره ام المؤمنین وی چې دا منظمه زیګر دی دا تاکید دی په حقیقت کې هر منز وستا دی ماسپخین منز وستا دی د سهار او مازیګر په منز دارنګي ول والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات جمع افراد دری دی آیات مقصد وقوموا لله قانتين لا تفاد ابصرا حدیث کی راضی چې هر په قران کې د قنوت ذکر شي نو طاعت نه مراد ده دویم عجزی دریم ساکتین پته بدین لګی چې تلرګې ولاړی کڅو قومو قیام فرض شو او دا چې زیده چې پاری کی قیام نشی کی دی نو پناستا بیتای او دا اصل د امام ابو حنیفه رحمه الله چې په دې کې منځ کې اصل سکون دی منځ ته ودرېږي او سپنډایي د ټینشن دې شو کله پوزي سره لدی او کله د رومال سره او کله په یو شان او کله په بل شانتي څه ټوخي دي غدي کی کله خو غاړه تازه کی حرف پیوزي خروج د حرف راشي منځ فاسد شو اذکر الله نو یادوي الله لکه څنګه چې کونه کړی د تاسو ته په کړی تاسو ما پاګی چې تاسو وینې پوی دی والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا ولسم حکم دی احسان د متوفا عنها زوجها زینی وی دا منسوخ دی مخکې نصراغ عیدت سلور میاشتی لس روزی دی اغا آیات تدی دا پر ناسخ منسوخ نه دی عیدت په زنانه واجب سلور میاشتی او لس روزی عیدت کې زنانه بی باکی کوي ښا پلانی کرا لاړه شمه پلانی کرا لاړه شمه نوې شیخ په فرمایي کونډه خاون په صفه ده خاون وصیت کوي خپل بچو ته چې که خیر دی ستاسو د مور یو کال د دې کور نه نوتا نو گزاره ور سره کوي نن نفقه ور کوي لاصلاح المعاشره چې کور سم شي فإن خرجنا پس کچری اوتی دا زنان خپل عیدت پوره شو نو نشته ګنا پتا سبنی فیما پاغی کی چې کوي دا زنانه په حق د نفسونو خپل کی موافق د قانون شرعي والله الله پاک عزیز غالب حکمت والا دی مہر چې کوم مقرر دی کلس تولې دی کشل تولې دی هر څو چې دی مقرر کړي دی ټول مہر د دې رسی زمنګا د پښتنو په ملک کې اوجدنې کړي دا نکای کړي دی زوی مرشو سوال جواب ورپسې ولېږي اون څلورمه که نشته نیمه به د خزی په مال کې وړي ببی انتها و تیرا از کجا ستکر با کجا لیور نبی علیہ السلام نو تپوس شوه چې د لیور نه بزو ستر کوم د لیور څه حکم دی وی مر مقصد دا چې درونداري غل دی دی ښا ځینې خدا سي دي چې هغه سعودي ته لاړ شي نو بیا کلونه وباسي خزه دلته ای دیال تک او دا دلته کونډه ده چې څکی ځان لکی دو جاجه مخلات ساروزی کل شپی لراشی او کلنا ناروا ناروا واقعات رازی نوموړی کې به خطرناکې سیریس فتوی راغلی خوری او زومی اومو اول فتوه تپوسی کو زوم دې د خواخې سره دومره فری نه نو دا غي وجه دا وا چې امریکای ته د خلک لاړ شي یورپی ممالکو ته د گرین کارت تمداري سینغړی هغه ورته میلاویږي نه دلته خورلنه کلی ده دیش بوش ورکره ده نفس ده شیطان ده اومی زومو اومی مامی و سړی او پوری واردات دار اغلیو خاوند د کور نزی نو خزی ته به صفا وای چې زم خو ستا د وجه نه زم نفس تی قابو کولی شي که نه شي معاشره جوړه کا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لیوسو وصیتا صلیخ رضی سفر کئی نو د خزی سره به مشوره کوي اجازت به دی غواړي عمر رضی الله عنه دور کې هغه به ګرځیده په کورونو یو خزي اشعار وي د دیو جن از طلبه او ته دا خبره کوم چې په حالت طالبګیری کې وعده مکوي نه ادر کې رهې نه ادر کې د خزو نن سبا ډیر څه لګي داغو فیسیلیټیز هغه ته نشي پوره کولې ښه اور کوله سان دي خو اور بلول ګران دي سعودي مزدوري خزه دلته زینی خو بیراه روی اختیار کی چې کله خاوند پوری ناراضی یری روانه کړي ولاري سنبال کی اکل ضروري په خپل سنبال کی اړو کوته پرین دي احسان د عام مطلقو سره او د طلاق کړي شو زنانو د پارا جوړه جامه د پنیکه طریقه حقا لایق معنا ده لایق ته په متقینو باندې دغه سی بیانې الله تاسو ته احکام خپل د پارا د دې چې تاسو سوچو حقا دلته په معنا د واجب سره نه دی بلکې لایق کذالک یبین الله دا الفاظ دی صورت کې ډیر راغلو ترغیبی امور په داسې کاملی طریقې سره بیانې الله پاک کذالک یبین الله لكم آیاته افراد چې ککرې په خکېږي لس امور ذکر کړه ملک په خکېږي څلور قواعد ذکر کړه قرآنی په سمېږي اتلس قواعد ذکر کړو د تدبیر المنزل دیتا امور ابتدائیه ویل کیږي علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم مثال د متکاسلینو پیشقی ترجیح فی القتال پیش کړي دا عنوان شو او دا مضمون تر 253 تمه یا ته پورې سپاری مسلې دین علم ترا د امور انتظامیو نه پس اصلي مقصود د دې حصې چې هغه جهاد دی سفر علمی کئی طالب العلمی لزی بارډر لزی توخه وړه ها مناسب د خپل چاپ زما د طالبګری په وخت کې منګوره کې زوما نو د جمعې پر ورځ ما سره دوه ملګري هغه بروک شو ما خام با ستړي ستومان راغله یو ورځ مې ته تاسو کو ځان لزو خرچه د هفتی پیدا کو او خانی علمونو کی برکت و مزکاو اوس خو طالب العلم چراشی د سبق تپوس نه کی خود سہولیات تپوس کی کمره به کومځي کیو دا ما سره پکې ملګری دی او هغه به بیګیری راشه کتو دیږي انازم څه ایست اورته کی نازم لهم دانه د پکار دی په حساس پوست باندې دی طالب العلم سغواړي دلته زوم پوخا دیار لستوار لستانه جتا راغله سبق تپوس نتی کمره بی بینا ډوډۍ بی بینا هر څه مې نه نه لا جواب مې دا ټوټل نه دی چې کمره به یې پکې مطعم نه دی چې خوراک دی پکې مقصد تپوس نه کوي مقصد تپوس کا چې وګوره معلوماتو کا مضمون د ویزان کې گئی ما جهاد وکي تاسو د جهاد نو تختې دی نو د مرګ نشي بچ کې دی فقال لهم الله موتوا ثم احياهم بارډر نه خو زکه تختی چې زبچم نوې د سابقین واقعات الله پاک ذکر کوي د مخکینی خلقو ترغیب ال القتال کاش چې آرمي ته اهم جز قرآن کریم زده کول وي د یوې واقعي خلاصه چې جهاد د یری د مرګ نه مپریدا ورنه هلاک بشي فقال لهم الله موتو دویمې واقعې مقصد به دی چې په کموت مه خفه کېږه ډېر ځله د کموت سره د الله امداد راغلی دی او د قلت امداد شوی دی چې کله پاغي کې اخلاصي ته سم شي کور دې سم شو ملک سم شو فتوحات بکای قتال جاری کول پکار دی لم ترا د سترګو کتو ته نه وي د زړه علم ته وي دلته داوم مقصد نه دی د کرویتی بصری شی یو مفعول غواړي کپا معنا د علم سره شی فعل د افعال قلوب دو مفعول غواړي سیبوی وی دا د پاره د تنبوه دی نو بریلیان دی دا نه وی چې پیغمبر علی السلام حاضر ناظرو وی ته ګوري نه سینکای نه نو موږ وایو دا خود کفار په باره کې مرাজি علم ترو ټول حاضر ناظر شو مقصد ځان خبر ته د دوی په حال وهم الوفن درې زرا یا لس زرا اختلاف د روایتو دوبوي چیر موږ ډیر برکتیان یو هم الوفن د یو بل سره جوړښت حضر الموت مفسرین لیکي چې طاعون راغی وبا بنی اسرائیل تختیدو صحیح قول دا دی چې بادشاہ د بنی اسرائیل او دوته د جهاد حکم کو نو دوی او تختیدا جهاد لزوق عین مرد دی فقال لهم الله موتو مرګ بدعاء النبي حزقیل علیه السلام ته چې پته ولګی دا چې دا موت مؤجل نو موت د عقوبتو نو الله پاک ژوند کړو عام مفسرین مرد پراغه د جهاد نه تیختا د بارډر نه تختیده او د دې د لاسو چې موږ مړ نشو فقال لهم الله موتو د مولانا آزاد ترجمان القرآن او د تفهیم القرآن یو طرز دی تفصیل بیڑوان دی راشی مولانا آزاد آیات حملی په داسې معنی چې خوارق په کې تران شي نو دې د معجزاتو انکار نه کوي لیکن مخالفین اعتراضات کوي نو دې داسې توجیه وکړي چې د اعتراض ترغيب الى الانفاق بعد القتال قرض مقراز المحبه ریکول کسایوی ما اسلفت من عمل صالح او سیئ نور اهل لغت وی هر هغه شی چې پاغي باندې طلب د جزا سړی کوي قرض حسن ستوي قرطبي معنا کوي اسم لكل فعل يلتمس به جزاء حسنا طيبه به نفسه د زړه اخلاص عرفا قرض ته ویل کیږي ترغیبا دلته ذکر کوي پکېږه ما قرض نه ځای کیږي ته عمل کوا قرض یو غنا خامخا بدله بدر ته میلاویږي یقرض الله خیرات ورکی الله لره ويضاعفه له اضعافا كثيرا بیان د نمونی کوي لک خلق الله پاک غالب کوي په ډیرو کله چې پکې اخلاصي او پدې کې ډیر تنبیحات دي زکه دا مصدر کړه په علم تر سره لویا مسله پکې دا ده چې د کموت نه مې یریږي لا تخافو عن القله د دې آیات عنوان طلب امیر الجهاد من النبی پیغمبر ته وی منګلا امیر مقرر کا و بیان سببها چې امیر ولی پکار دی نو دویم آیات کی الملک وقال لهم نبیهم اعتراض او جواب شرایط تعمیر امیر مشر مقرر شي الله پاک برکات راولي سلورم آیات کې سیاست د بادشاہ د امیر بامتحان الرعیه ان الله مبتليكم بنهر پنځم آیات کې میدان جهاد کې امیر دعا کې میدان جنگ کې ربنا افرغ علينا صبرا شپږم آیات کې ذکر د هزیمت او بیان د حکمت د جهاد فهزموهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او اخیری آیات کی تر سپاری پوری تلک آیات الله بیان د صداقت الرسول نو د سپاری تلک الرسول چې وی دوی پیغمبر خپل تا ابعث لنا مقرر کا زمون د پارا ملکن بادشاہ چې جنگ کو پلاری د الله کې امیر د دې د پارا نو قاتل قالا وی دی پیغمبر حل عصیتم لوی خبره لګو خلق لره الله پاک په ډیرو غلبه ورکي قال هل عصيتم کسای وی چې په قران کې عصا على وجه الخبر راشي نو دا موحدي مفرد او که استفهام معنا راشي نو دا به جمعي امام افریقی وی کلمه د حل دا استفهامی ده د نفی د پاره ده فان لری هل عصیتم د نه جنګ کولو الله تقاتلو که امر د جهاد تاسو ته وشي الله تقاتلو دا مفعول د عصیتم دی نو دا حال استفهامی د نفی د پاره ولا تقاتلو داخل دی نو فلا تستطيعون عدم القتال قال هل عصيتم فان لرئ کچری لازم کړی شي پتا سبنی جنگ دنه جنگ کولو الله تقاتلو القوم حالت معلومو مشوره ورکی ورتا حال په معنا د قد سره کا مقصود د دینه د پیغمبر ترغیب ودوی تا ملګری او خبره کوي او تور ته ترغیبا وای چې لکه پوره بینه کی وما لنا الا نقتل نقاتلا کم شی چې وجود تروزی نو سبب غواړي او رفع معنی غواړي نو هغه ذکر کوي سبب د قتال کافر د مسلمان په ملک باندې غالب شي لکه مقبوضه کشمیر بچی خرابی نو د مسلمان د پاره مقابله پکار ده دیت جهاد فی سبیل الله ویلې کیږي وقد من دیارنا دو غالب شوی دی و ابنا اینا زمنګ بچی خرابی مړکی الله کو په ظالمانو وما لنا ايمان لنا هم به ذکر کی او پاغی کی خلاصی ته اشاره وکي تفصیل رستو را روانی لکه د موسی علی السلام واقعات کې اکثر ګورئ فلما كتب عليهم القتال تولوا دیر واپس شو وګرځیدل الا قليلا منهم د قلت نه مېریږي الله پاک د قلت سره امداد کړي دي نمونه لک خلق الله پاک په ډیرو غالب کړي دي عنوان د قصې شو او نه ورکړې شوی د تفراقی د مال تردید باری تعالی د دوی د قول کوي په څلور وجو ان الله پیغمبر علی السلام وی الله غره کړې د دلر پتاسو علیم بالظالمین چې جهاد پریدي پس د فرضیت نه فرضین شو او تا پرې خولو د طالوت دو زامنو افغان دی سیاسیو آصف دی ذکری سړیو نحن احق بالملک په پیغمبر اعتراضو چې دی د بنیامین پالوات کې دی ولم یؤت ساعتا مالی اعتراض دنیا کی دو ډلی تیری شوی دی سرمایدار او بل فقیران دا اصل کې د يهودو نراغلي دي چې یو وی سبا په کوم بل وی سبا کوم مقصد دا چې د يهودا په الواد کې نه دی چې هغه کور د بادشاهي دی استفاه علیکم د ځان نه نه وزاده بسطتن فی العلم ظاهری صفات اصل معنی ابن جوزی قرطبی بکثرت معانی الخیر والشجاعه همت صحت خده او دا شرایط ابوبکر صدیق کیو ان الله استفاه نو رسول د الله کړو کله چې نبی علیہ السلام په مرض وفات باندې پریوت وی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اولنې امیرو او دغه وجوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوري کړکۍ بند کړي سوا د خوخي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه خوخت ابي بکر الله دې مونږ ټول مسجد نبوي ته بوزي نو خوخه د ابوبکر صدیق علم د ابو بکر صدیق زیاتو حافظه د ابو هريره رضی الله عنه 50 سر احادیث ورته یادو زکا کان اعلمنا والجسم همت سیواو قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا سقيو يا دباغو مفسرین ابن جریر لیکي چې د د بنیامین په اولاد کې و بنیامین ابن یعقوب او د بنیامین په اولاد کې نه بادشاهي او نه پیغمبري يهودا په الواد کې به بادشاهي راتله او د لاوي په الواد کې به پیغمبران صاحبزادګان راتلو اعتراض زکو کچ ان یکون له الملک علینا پنځپیر رحمه الله په حواله خو تاریخي خبرو کې وړاندې رست راځي دي ته اسرائیلیات وي اسحاق علیہ السلام دو زامنو عیسو او یعقوب علیہ السلام یعقوب اسحاق علیه السلام چې کله بوډا شو نو یعقوب علیه السلام په اجازت د پلار باندې د ماسی کور ته لاړ شام ته د ماسی دوا یا د ماما دو لونوی لئی او راحیل نو دا دوای دل په نکاح ور کړی دی یا یکی بعد دی ګری یا په دغه وخت کې جمع بین الاختین جایز و دلیاش پک زامنو او دراحیل دوا راحیل یوسف علیه السلام او بنیامین او چې کله خپل دا دلونه یعقوب علیه السلام ته ودولی نو دودو د خدمت لپاره دو دو وینځي ورکړي او د هر وینځي دو دو الوادو شو اته دوا دو سلور شو دو شپک او شپک دلائیانو دولس شو د هری وینزی دو زامن نو بنی اسرائیل دولس کونی شو عمالقه زورور شو شمویل علیه السلام چې د موسی علیه السلام نورست راغې مطالبه یو کړدو چیر زمونږ خو بیلکندی شوی دا ملک رانه اغسته شوی دی سیوا می ورکړی دی دلر توان په علم او په صحت په همت کی امیر عالم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات روایت ته د بخاری حدیث ته اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه نا اهلو تا عهده اواله شوا نو انتظار د قیامت کوا داون داسی بادشاہ له خلق تلو پومبای خراب شوی وا سیلاب پیراغلیو چیر د مون سره څه ریلیف کی وی تاسو به کومبا نه کرل کنه وړای به کرلی وی والجسم ظاهری بدنیم غټ تنومنو صحت کې خو علوت ابن جریر لیکي چې په بنی اسرائیلو کې قد او په قوت کې زیاتو مال نشتی والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم چې روړي باغی لره ملائکه ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت لکم خامخا دلیل دې تاسو د پاره کوي مؤمنان خبره منن کی مراد د دینه هغه صندوق دی چې پاره کې تورات محفوظ پروتو پانا پټکې نه دي شغه می پټاو چې زمونږ نه تورات ور دي نو پانا پټکې کې واغست نو خلقو ته تبرکات ثابت کړو نزول فيه سکینه من ربکم چې کله دا راشي نو ستاسو زړون زبه تسری راشي اختلاف په ختم شي طالوت بووینی حدیث کې به راشي ابن حزیر رضی الله عنه د شپې د الله کتاب لوستو څنګه زوی یحیی پروتو اسفه بتریرا تلاوت به بس کو رڼا به ختم شو تریده به ختم شو چې بار راوته سپینه وریز د سکینه نبی علیہ السلام ورته فرمای اقرا یا ابن حزیر کاش ابن حزیر تا خپل تلاوت جاری ساتلې وي چترې پشان راغلی و ستوري وپکی نبی بقیه اسرائیلی روایات پانا پټکی دو پیش کی د موسی او د هارون علیه السلام امسا پګړی پانی وغیرہ مفسرین را نقل کوي چې بقیه ان په دو غالب شو تورات کې وړو سره به د موسی او د هارون علیهم السلام سنت وو بقیه مما ترکه او پاغي کې مسله د جهاد وا بقیه یو صورت کې دو ځل د صورت هود 86 116 الته معنا طاعت الله تجارت کی ګټه اولو بقیتن خواندان د حکم اهل بدع راغلو وی مړه تاسو تبرکات نه منئ وبقیه مما ترکه اعتصام د شاطبی په دې موضوع بهتر کتاب دی او خط کلام کړی دی چې 18 لاک مسلمانان پاغي کې او دجلا هند وداتو چې کله دا ورته وګرځول شو علما داو مسودی نو رنگی د سیاهی شو امدادو کی زمون سره په مقابله په بار د قوم کافر کی فلما فصل طالوت بالجنود سودی لیکی چې دا اتیا زرو جنود د ژوند ژوندۍ لخکري ته ویل کیږي ان الله مبتليكم بنهر نهر الشريعه کشاف وی ابن عباس په قول چې دا د اردن او د فلسطین په درمیان کې و د اوخه امیر کار دای چې په فوج امتحان کوي ښا مدرسې ته درس لا ستا څنګه لملګي راځي شرایط ته داخلي ورته پیش کا د نظم زب تلاسه ایت زین دی شر شوه ورنه دارلومی کراچی بشړاوه مچۍ چې ګک ته ننوځي ټوله مچۍ سېل خرابوي وایي دا چوتړي دي. ان الله مبتليكم بنهر په خپل برنو خو د رسول په حکم باندې او به خوږی هم وي او ګرمي هم وي فلیس منی زما د ملګرو نه بنئ ومن لم يطعمه اصل په معقولاتو کې شوق په مشروباتو کې طعم عام دی عماد الدین کړسنګ اعتراض کوي چې اوبو کې طعم څنګه راغلی دی وا حضرت یہی فصاحت ہے منگا وایو اکل ندی راغلی طعم سکل اوبو کې هم مستعملېږي او په خوراک کې هم الا من اقترف غرفه بيده علماء وی چې په دې کې اشاره د دنیا ته فشرید منه الا قليلا منهم یو چون منی اکتفا وکړه الله پکې برکت واچو خړوب شو او روایاتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچو سکلی لکه بچی چې دغه پروتي او پیروي او قدري او صحو الا من طرف غرفتن بيديه تګي مولا ځانوي او تا او بغړپ کړی سبا بزیاد ته دی عد شکازب دی ته وی او د دې مثال داسې دی لکه اور دی او تا په اوبه په غړپ واچولی پاس سم سازي درس لا دې ملګری راشي لګ دې راشي ستاد شرایطو دې راشي سنبال بهم خو کې درس او تقریر کې فرق دی درس د دې بنیاد په افادې استفادې دی جمهوریت ته مزه چې څومره دي که کرای او تلا پندای شیخ او پنځپیر شیخ او نور شاګردان به د حضرت چې څه کوو خدا که کرای وي اچ کوتعو کوتعو شود نه شود او دا زنشم کولې دا وګد دې ناراضي څه شي دا څه د مور واده خو دې نه دی چې را رواني طالب العلم کومه اوسپنه چې انګر ټکولی نه هغه په زمیدار ناراضي زردی زرګر ټکولی نه گزارا د اسبابو چې کله اسبابېږي روحانیت ختمېږي روحاني طاقت نه دا خوب دی پکې ادا پکې څه شی دی او دا پکې څه شی دی سبق ټمپرری عریضي مینګورې ته اکثر زه به چرته پخوا ډېر تلم تاریخونه نو ملګری به اکثر د لرې نه پټېده لس بجې به نه وي او د مدرسې به راوتي استادان سړی ګوري لس بجې بازار ته کپ چیله درس و تدریس احیا د دین په دې د افاده استفاده پنځپیر شیخ رحمه الله چورتوی امتحان ګران هغه وی زه د تا نه تپوس کوم چې ستا د پلار سنوم دی هغه به فلانی په دې کې خو څه قلق استراب نو ان خطه نو او درځي دلانه هوښیار امیر هوښیار مشر لدا پکار ده چې هغه د اداري نگرانی کوي نو طلبه ول شرایط ذکر کیخه کم کار راغلی غو کیخه الا من اقترف غفقا بيده پښمنه گزاردار راغلی ختم لدی ازان لای دیره قتلی دا او اشری دا شکو سالا و غم خردار کئی اغا بس درسی درسو مغی چې سړی چانکیو کی خپل شرایط پیش کی نحت العرب دې خ کتاب دې فاده بو کی ابو عمر غرفتن وی حجاج مشهور ظالم د دې امت هر څه غټ ظالم هم ډیر غټو ایک لاکھ بیس ہزار بی گناہ قتلونا صحابه کرام د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه باندې شخصیت نو خدمت هم یو کړی دی د قران کریم د اعراب زور و زیر چې مونږ تر رسیدلې دي عجم ته نو دا د حجاج کوششو ابو عمر غرفتون وی نو دی ولی دی غرفتون وی وی دلیل به پیشکای ورنه څټ به دی وهم اصل ژبه چې زده کئ نو غرونو کی هم باندې تلاړو درې ورځې مهلت ول ورکو وی صبر فراتو کچې لاړې تیرې کوم فرات تیر کا خو د دې په دلیل پیش کړي چې دا غفتون ولې دي په درې مرز نا امید راځي نو دیوی پته نه لګي چې د حجاج په مرګ خوشاله او که په خپل استشهاد وشربو منه الا قليلا منهم سودی لکی څلور زرا برای ابن عزیب وی عطشی کاذب هګیړي هدای شلمبي شوی غټي شوی والذین آمنوا معه کامل ایمان لا طاقت لنا اليوم کوم پاتې شوی کسانو اوبه یې زیاتې څکلې وي او دای په هغه وخت کې ویلي دي چې کوم کاملو مؤمنانو دوتوي راځي چې زو وجنوده جنس ته د جنس او د جمعي جمع کم د دریو تنه ویل کیږي جنس د یو نه پورته هر څومره چی یظنون ژوند دې خورست ان دې ښه په معنا دې یقین کم من فئتن دیر زلا تحت الاسباب باذن الله جائز ما فوق الاسباب باذن الله نشتا طالب العلم محنتو کی دا اصل سیاست ته چې میانی جهاد تزینو اولی مشر مړکا قوم تفتیخه وقتل داود جالوتا داود علیہ السلام په دغه وخت کې پیغمبر نو طالوت وغیره مړ شو نو دا دواړه صفات و آتاه الله الملک والحکمه او دا په میراث کې سليمان عليه السلام ته پاتې شو مفسرین لیکي چې داوود علی السلام په دغه وخت کې وړو کېو پلار نوم د دې ایشیو د دونور شپږ رونو هغه راويستو یره دا اهل ندی وینور نشتا یو وړو کې ونشته ای بچیا جالو تو مردار کې وی او الله په ایزن شمویل علیه السلام پیغمبر وی چې زه بخپل لور ورکم که جالوت شا مردار کو طالوت وی نیم بادشاہی به ورکم و آتا ملک والحکمه ستافه خدا دوی مړشو دا داود علیہ السلام ته پاتې شو وورث سليمان داوود حسن لغیره حفاظت ته اسلام چې کیږي بارډر دا به مضبوط ساتي ملک نشته د دین به څه خدمت وکړي غایه د جهاد ذکر کوي ولولا کچرنه اصلاح عالم دفع کول د الله خلق لرزین د دې په زین نورو دفع الله الناس الناس مبدل منه بعضهم بدل بعضهم ببعض بعض مشرکین کو موحدینو مراکز د دین به ختم شوی لا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچره نه اړول د الله خلق لرزینی د دې په زین نورو لهدمت دنیا دا دی نو دنیا به روانه شي ځکه خلکو کوشش دا دی چې رز چل ور جوړ کو مدارس بند کو مالیات ورته ورنن راسو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولكن الله لفسدت الارض نوران بشزمکا روان شبوي کدغه موازی روان شي بیعو و صلوات و مساجد نو دنیا بروان شي توحید د دنیا روح او دغه مراکز ولكن الله ذو فضل على العالمين هذه مشروع کو کافر وینا توی کا غلبه د اسلام راشي کفر مغلوب شي الله خاوند مهرباني په بنديانو په مخلوقاتو تلک آیات الله جمله معترضه د پاره د صداقت د پیغمبري پاک ازاله د فساد د جهاد دا نو ازاله د فساد پر علی ګل نبی آخر الزمان پخانی انبیاء علیهم السلام با یو خاص وقت پوریو یو خاص قوم تبو نبی آخر الزمان کافت للناس بشیرا و نذیرا او ځکه اسلام کابل سین دې تر ورسې لمن المرسلین زمرا ټولګه د هغه کسانو نه چې ارسلو لدفع الفساد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دغه پیغمبران ورکړیو موږ ځینې دوی په ځینې نورو تلك الرسل جهاد من اجل الاختلاف سے د مرسلین سره الذين فضلوا بعضهم على بعض في الدرجات وفي الناس بين الاعتقاديات منهم من كلم الله لك موسى عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع بعضهم درجات مبهم دی او مراد تینا یو دی ابهام للتفخیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وآتینا عیسی ابن مریم تخصیص د عیسی علی السلام ذکر کوي چې په بنی اسرائیل کې دا اخیری پیغمبر وو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تمهید دے وجسان مشروعیت قتال ته چې ابتلا ده انبیاء علیهم السلام لچې الله پاک غرواله ورکړې دي د دې وجینا منهم من کلم الله بحجاب نو امام بخاری چې کله حج لتلو امام ابو حنیفه په سر باندې ورته چا خبرې کړې وي بعض الناس لیکن ما دې ځکه خبره کړې و چې هر ځکه قال بعض الناس دا د پاره د توهین نه یوه اراده ده او بل رضا ده اراده عام ده او رضا خاص ده اراده د باری تعالی په هر شي پورې متعلق کېدې شي کفر دی تعلق د ارادي پیرازي خو ولا يرضى لعباده الكفر معتزله وی اراده د الله نسبت شرط نشي کیږي قید د جبران ور سره لګی نه ولو شاء الله مقتتل الذين من غزا اراده کې فرق دی ولو شاء الله مقتتلوا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كرازي څلورمه مسله د صورت شروع کیږي او دا تر اخیره پوری 283 آیات پوری او اخیری رکو خلاصه د صورت بشي اعاده د مقاصد اربعه وبکی او مومنانو انفاق شروع شو خاص دودی ظالمان لو شاء الله مقتتلو مؤمنانو مال خرج کئ د قتال د پاره انفقو او بالطریقه المشروعه چې کوم جایزه طریقه ده من قبل ان یاتی زنکدن حدیث کې مرازی من مات فقط قامت قیامته ان مخی مال ورک من قبل ان یأتی یوم اولا خلا حمیم زخرف د توحید دوستی بفاتی نوری بختم شی ولا شفاع خلاصول مضمون اعاده دعوی توحید ثانیا چې اعاده شي نو ذکر به ثالثن شي یا ایها الناس اعبدوا ربکم نفی د شرک په تصرف اعتقادی وإلهكم إله واحد نفد الشرك فعلي الله لا إله إلا هو نفد الشرك الشفاعة سلورم دلیل اسماء الله الحسنى پدی آیت الکرسی کی هغه الله او چت برتر العظیم لوی الله اله الا هو مال خرج کئ ورنه جیب دی خالی کی کرنسی دی کمیگی خلی حاضح المسلح اعلا د کلمت الله د پاره دیتا آیت الکرسی ویلې کیږي کرسی بادشاہی ته وی د الله د بادشاہی ذکر دی پکې تسمیه د قل په اسم د جز حدیث کی دیتا اعظم الایات ویلی دی روایاتو کی رازی چې عمر رضی الله عنه غلام توي چې تپوسو کا چې اعظم آیات په قران کریم کې څوک دی کوم یو دی ابن مسعود کوفی ته تلو او عمر رضی الله عنه نو خبر څنګه ملګری ته وی چې پاتو وایا آیات الکرسی وی ارجا آیات کوم بحر وی چې د قران کریم د درېمې حصے سره برابر دی حافظ ابن کثیر د دې په فضیلت کې دولس احادیث ذکر کړی دي پنځوس کلمې دي او هر کلمه کې پنځوس برکات دي اشرف آیات ذکر دی چې د الله نوم پکې مزمر او مظهر اتلس پیری دی د توحید لس جملې دي الله لا اله الا هو اجمع آیت ان الله شو اصولین چې کوم صفات ذکر کړي دا علم العقائد والا علم کلام آیت الکرسی اگر جمع کړی دي اقسام د علوم درې دي توحید احکام قصص توحید دې کې راغی کوم کور کې آیت الکرسی لستی شي نو دې سوځي هغه ته شیطان نشیتلې کوم کور کې آیت الکرسی ولسته شو نو د جادو اثر په کور کې څلې خرزي نشي کېدی ابی ابن کعب رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته تپوس کړی دی چې لوی آیات قران کریم کې کم یو دی نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورتوی چې آیت الکرسی نبی علیہ السلام په سینه باندې لاس ووهو چې علم دې مبارک شه دلائل د توحید په آیات الکرسی کې لس دي او مرجع دو تدا اول کار سازی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم غیب دانی متصرف فی الامور غیبان یو الله دی آیات کی رد مبدی د شرک ته چې شفاعت قهری په فضایل د دې کې راځي چې د او د کېدو په وخت کې دا درې پیری اولولا نو د شیطان نه به بچي د یری نه به بچي الحیو همیشه ژوند دی الذی لا یموت الله الا هو الحي خبر بعد خبر الحي خبر د مبتدا محذوفی هو الحي الحي صفت هو اسم قیوم منتظم جرندې له لاړ شه د انګر نه تپوس وکړه کالې ورته وي ټوله جرنده پرې راټینګوي پوله ورته ویلې کېږي مشینانو کې لګېدلي دي نو دوی دنیا قطب راټینګه کړې ده اهل بدع وی حدیث نه مني ابن العساکر احادیث د ابدال ذکر کړی دی المنار المنیف او صفحه 136 کې وایي چې حدیث ابدال والغوث حدیث باطل ویو معنی مشکات کې منقطع ضعیف دی ترمذی ذکر کړی دی د سند په لحاظ دا منقطع او ضعیف ظاهری بادشاہی دی ورکړه اعظم او صدر لا او باطنی دی ورکړه قطبان او غوثان لا معطلی الله اسناست نعوذ بالله كل يوم هو في شأن الحي القيوم ودا الله د صفت منکره مدبر د هر څه یوازې الله دی لا تأخذوه سنتو ولا نوم نرازی پدی اللہ پر کالیون خوب د خوب دری حالات تی اول جوتا دسترگو غفلت نعاس سری درنشی چې سری درون شي په خپل رانغله سنتون پر کالی لرتا نوم ذکر کی ذکر قرآن کریم عادت داره چې کلا عقیده ذکر کی نو مسله د توحید مفصلا روړي ناراضی په دې الله باندې سنتون پرکالیون خوب له یوازې دی الله لرا ته چې په اسمانونو کې دی او هغه ته چې په ځمکه کې دی مقصد د آیات کریمه چې په الله باندې معمولی غفلت هم ناراضي ولا نوم زیات هم ناراضي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه سفارش کول نشي کوکی تبلیغی نه ژوندې مړی پسې تلې دې اذن نشتا تشه د علم د الله نه مگر غچو غوړي بعضی مغیبات شي کپل شي کته کول وای نو استثناء د کل د کل نه استثناء د شی عن نفسه او دانه د صحیح وسع کرسیه چې عالم کروي ټول دیارلس دی عرش په ټولو کې غټ زمکه ټولو کې وړه واسمانونو کرسي کې کېږي چې د عرش نه وړوکې او د اسمانونو نه غټ مولانا شرف التانوي رحمه الله حسن بصری وی چې الکرسی هو العرش کرسی ورته په اعتبار د نعت سره ویل دي شیخ معنا کړی دا ذکر دې مملکت رب العزت اسمانونو زمکی لرا علیون برتر دی د اندادونه شریکان ورلره نشتی الله لا اله الا هو توحید ذکر شو دریم پیرا او دلائل اسماء لباری تعالی باری تعالی هغه علم العقائد چې کوم صفات ذکر کوي هغه دی یو آیات را جمع کړو دلیل یو کا اجزا پکې تډیر کا الحی اول القیوم دعا لا تأخذه سنة درم ولا نوم صلوام له